بسم الله والصلاة رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مولانا ابو سعید صاحب حفظه الله وی چې خلفای راشدینو ذکر هغه سم د ټولو مت اتفاق دی جناب والا خلفای راشدین او صحابه کرام زمونږ د پاره نمونه ده معیار د حق دی هغه موږ ته اسلامي نظام نقشه پیش کړې ده کوو د عالم قول بم د هغې د طریقې سره تلو ځکه هغه معیار دی تله ده کسوټي ده په دې وجه موږ شروع د صحابو نه او د خلفای راشدین نه کړې د مخکې روان یو د هر عالم قول به د دوی په طرز انتخاب په هغه به تلل کېږي ځکه هغه کسوټي ده او په دغه بنیاد د اهل سنت والجماعت عقیده ګرځېدلې ده چې اتفاق د اکثر اهل الحل والعقد شرط دی په دې موږ عبارتونه مخکې ذکر کړل راشدینو طریقه هغه موږ شروع کړله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذکر موږ د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله علی رضی الله عنه تذکرہ ست کو ابو سعید مونږ سی بوي چې امت د سل کالو نه بره د اصل کال د نږدې نږدې 1924 کې د ترکانو خلافت ختم شوی او دا اوس 2015 ده نو اوس به څنګه واپس کیږي اوس په هغه طریقه واپس کیږي په کومه طریقه چې د خلفای راشدینو هغه خو خلافت علی منهاج النبوه وو د څه خلافت د پیغمبر په منهج باندې وو ځکه هغه منهج د پیغمبر نه زده کړو د پیغمبر برای راست شاګردانو خلافت علی منهاج النبوه به علی چې هغه په طرز انعقاد وشي ځکه دا هغه خلافت تفصیل منغوایو چې موږ دا خپل اعلان کړی شوی خلافت په هغو باندې وتلو د هغو سره تطبیق وکړو چې موافق دی اوسه که نه دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت د انعقاد په وخت کې په سقیفه باندې ساعده کې چې کوم صحابه موجود وو هغه اهل القضاء اهل الشوکه وو پنځه و شپږ وو خو بیا دغه بیعت خاصه وختي موږ تفصیل کړو په دې صرف اکتفا نه ده شوې دا پنځه کسانو کسانو بیعت باندې سبا او سبا مسجد نبوي کې بیعت عامه وشو موږ به دلایل پیش کړه چې علي رضی الله عنه هم کو زبیر ابن العوام رضی دوه کسانو تذکرہ تاریخ کړای دی رستو شوی دی هم کو څوک نو پاتې شوی بیا حاضرین وختي به موږ عبارت پیښو دې زره خلک حاضر وو دا ځنیو چې حاضرین ډیر لګو او بیا دویمه خبره دا چا سره سره اختلاف به نه دی کړی د بغدادي صاحب خلافت که هغه حاضرینو کړی خو غایبین ټول سره په اتفاق اختلاف کې دي امت په نه دی راځه بلکې د هغه ځای حاضرین جبهه النصره صحیح العقیده او صحیح المنهج مجاهدین دي هغه سره په اتفاق کې نه دي هغه ته حاضرو په یو محاذ سره د یو محاذ حصے و من تيسر اجتماعهم وی هغه اهل الحل والعقد به د هغه خلیفه بیعت کوي چې الته حضور ممکنی چې حاضری د بغدادي صاحب د خلافت د انعقاد په وخت کې یو اهل الحل والعقد هم نه هغه د خپل شورا و دغه دغه د مجموعي د امت په سطح چا تر حل او د عقد مقام حاصل دی د خلافت د د قیادت د معزول کولو د قیادت د ټاکلو په کې یو هم نه هغه شمارل کیږي صرف د پخپلو معتبر شخصیتونه دویم دا چې من تيسر اجتماعهم چې شته څوک هلته حاضر وي خو هغه په داسې کیفیت کې وي چې که هغوی فیصله وکړه چې امت پرې رضا وي که امت پرې نارضا و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په انتخاب چې کله انتخاب به ثقیف بن ساعده کې وشو امت پرې رضا و سبا له ځکه مسجد نبوي کې عمومي بیعت وشو وخت وختي موږ عبارتونه ذکر کړل چې دغه عمومي بیعت سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت تمام شو پوره شو کامل شو بل عبارت ذکر کو چې من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس عبارت ته سوچ پکار دی علما رؤساء الناس والرؤساء د خلکو لیډران د امت لیډران نو څوک دي د بغدادي صاحب بیعت خلافت چې چا مقرر کړی دی هغه امت دغه د امت رؤسا دي د امت لیډران دی هغه په خپل یو لیډر دی پر اساو کې الان دی خلک موږ نه پیژنو د امت لیډران خو د جهادي امت لیډران خو اظهر من الشمس چې ټول خلک پیژني هغه کې اوس یو کس نه موافق یو کس نه موافق روستو پسې بوکو حرام په دې مشهور لیډرانو کې الحاق وکړو په مشهور لیډرانو کې والرؤساء او ووجهه ووجوه الناس په عامه امت کې چې کم خلک مخوري دي د ابوبکر بغدادي رحم حفظه الله د خلافت انعقاد چې کله هغه وجوه الناس من دغه وجوه الدوله تنظیم الدوله الاسلاميه دی وخت مونږ ویلو جناب والا چې په کافه الامت ته بیعت واجب کې د کافه کافه الامت مرد جاهلیت ګرځي د کافه الامت قتل به جائز غني او کافت الامت په حوالې دا اعلان کړ چې په هیڅ اسلامي تحریک کې جهادي تحریک کې جهاد کول ناروا دي په تنظیمونو کې کار کول ناروا دي عدناني صاحب اعلان کړی دی نو بیا د داسې یو رهبر د داسې یو قیادت انتخاب به د هغه تنظیم شورا نه کوي په هغه به د کافت الامت مشاورت کیږي من العلماء والرؤساء ووجوه الناس د شامی چې کوم حواله ذکر چې بیعت جماعت من علماء و اهل الرای و التدبیر دغه نه مراد دغه لیډران رؤسا د امت او د جماعت د علماو مراد دي چې د په امت کې اعتباري د خپل تنظیم علما نه دي مراد او به بل حواله ذکر چې بعض اهل الحل والعقد د بعض تفصیل موږ مخکې کړی وو چا د کومو شخصياتو انعقاد بعضو کړی او په هغه بعضو باندې وروسته ټول هم راضي وو او هغه بعضې اکثريت کې هم وو لکه د علي رضي الله عنه په حوالې سره موږ عبارت ذکر کړو چې بعضو توقف وکړو او بعضو انتخاب وکړو خو بیا هم د د الانتصار فی رد علی المعتزله القدریه عبارت پیش کو چې بعضې په اکثریت کې وو زیات اهل الحل ولا قدو او بیا وروسته څوک مو چا مخالفت نه کړی کړه دغه بعضو بعضې انتخاب وکړي او وروسته ټول امت مخالفي نو به هم شرعي خلیفه نشي ګرځیدل ګرځو لکه څنګه چې اوس صورتحال د بغدادي صاحب دی نصوصو کې عباراتو کې په کار چې صحیح تطبیق وکړو بل وختي خبرو کې زمانه یو خبره پال شوې د مدینه منورې په حواله سره چې بالغت القلوب الحناجر هلته داسې بد امني وه چې بلغتي نه دا بد امني ټول وخت نه وه دا به په کال کې دوه کاله درې کاله پس په صورتحال داسې راغلی همیشه همیشه جنګ نه و همیشه بمبار نه و همیشه تورې او ډال په لاس خلک نه و راغلي همیشه مدینه نه و محاصره دا صرف د احزاب په جنگ کې بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون د دې وسنی حالت قیاس او هغه دوه کې بونی بعید دی اته مکمل امنو صحابه کرام کنټرول کې مدینه منوره به احتیاط قتل نه کېده د حملې جرئت چا نه لاره چرته په کال او دوه کاله پس پر جنګ یو کیفیت جوړ شو صحابه کرام مو ته تیاری کړی و یا به یو ورځ جنګ یا به دوه ورځې یا به درې ورځې وي دلته خو مسلسل په موږ جنگ مسلط دی د میدان جنگ نه موږ د خلافتونو د امارتونو اعلانونه کوو لا دشمن ناغله میدان جنگ ته موږ د مخ کې زمونږ یو نظام وجود نه لاره موږ دا غوسه جنگ روان کړی دی غم په میدان جنگ کې دی موږ هم په میدان جنگ کې یو په دې حالت کې دا په مدینه څنګه قیاس کېدی شي مدینه پر امن وه چرته یو ځل دوه ځل به پې داسې کیفیت راغی بیا به واپس کېدله لا دشمن په مضبوطو وسایلو سره میدان جنګ کې وجود لري د کر او فر صورتحال دی کله مجاهدین پیش قدمي کوي کله هغه وکړي د امام قرطبي عبارت یې وختي ذکر کړی و پخوا به چې په کوم ښار کې خلیفه و هلته به اهل الحل والعقد وو په قندار کې ملا صاحبونو د قندار د ملا صاحب و کسیزو شورا هم په قندار کې ناسته وه حکیم الله میر صاحب پر میرانشاه کې ونو د تحریک عالی شورا په میرانشاه کې ناسته و دا تحریک اهل الحل والعقد نو که په کوم خار کې خلیفہ وجود لري اهل الحل والعقد مالته او اوس خو سبا جهادي مجموعات دي شباب به سبا فتح حاصله او داغه شورا به د شباب قیادت د ټول امت لپاره امام منتخب کوي په ټول امت بیعت په واجب دي ځکه دا شریک جنگ دی دا به د دا به د نور نه مشاورت خامخه عالي او که تل داسې کیفیت جوړ شي چې اوس په بغدادي صاحب باندې ټول امت متفق شو او به بغدادي صاحب یو مقام رقا عراق دمشق ځان د لپاره انتخاب وکړو او به دلته اقا مرکزی شورا به اهل الحل والعقد دي خدا خو خبري وزه خپل خبره مخکې وړاندې بیم د درې راشد خلفاو تفصیل موږ بیان کو هغه زموږ د پاره نمونه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او د امه د امت انتخاب د ټولو نه غټ سنت دی دا ټول نه اهم فرض دی دا په هغه طریقه منتخب کو په کومه طریقه چې خلفای راشدین او صحابه کرامو طرز عمل دی ځان طریقې به ته نه ایجادو زموږ موقف دا دی چې په کومه طریقه او انتخاب سره د ابوبکر البغدادي حفظه الله طریقه انتخاب شوې دا بدعي طریقه ده وروسته موږ ثابتو ځکه د عام صحابه کرامو طرز عمل موږ پیش کو چې درې مذهبونه پکې وو اوس د خلفای راشدین په طرز عمل روان یو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه انتخاب څنګه شوی او د عمر فاروق څنګه شوی او د عثمان رضی الله اوس د علی رضی الله عنه ذکر کوو او وروسته بیا ته 22 وجې دي د هر وجې لاندې په تفصيلاتو سره دا مسله موږ واضحه کتلې کله چې د اسلام دریم خلیفه عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو نو د اول خلیفه ابوبکر رضی الله عنه په شان د علي رضی الله عنه انتخاب هم د صحابه کرامو د قوي جهادونو له طرفه وشو چې هغه د مسلمانانو دواړه مضبوط قوتونه انصار او مهاجر وو لکه صاحب د الفکر اسلامي وادلته اتم جلد کې لیکي فبايعه كبار المهاجرين والأنصار في المدينة وأهل الأنصار والمصريون وې د علي رضی الله عنه سره په مدینه منوره کې د مسلمانانو دواړو قوتونو دوه قوتونه د مسلمانانو ذکر کړي بار بار دا موږ ویل مسلمانانو دوه قوتونه وو دیو ته اعتبار وو د مسلمانانو دواړو قوتونو کبار المهاجرین او الانصار فی المدینه مدینه کې د مسلمانانو دواړو قوتونو مهاجر او انصار او مشرانو او د خارونو خلکو او د مصر خلکو بیعت وکړو علامه ابن اسیر رحمه الله لیکي امام طبري رحمه الله وايي چې دوی ټولو ورته وویل چې لا نجد اماما احق بهذا الامر منک لا اقدم سابقه ولا اقرب من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ستانه علاوه بل څوک د دې ذمہ وارۍ لپاره ډیر اهل نه ګڼو ځکه ستانه په اسلام راوړلو کې مخکې کس او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیر نږدې کس موږ څوک نه مومو نو فقال لا فقال لا تفعلوا علي رضی الله عنه ورته ویل داسې مکوئ ما خلیفه مه مقروئ ځکه فان اكون وزيرا خيرا من ان اكون اميرا زه چې وزیر پاتې شم دا ډیره غوره ده چې زه امیر جوړ شم ځکه عمر ابو هرې رضی الله عنه د سابقه ټول خلفا وزیر وو فان اكون وزيرا خيرا من هرن کې دا د انصارو نه نو نبی عليه السلام دا حدیث کې دا ویلو چې ائمه من قریش والوزراء من الانصار دا سیاسي وخت فیصله وا خو به موږ بحث کوو ځکه زموږ موضوع دا چې موږ ته خلافت انعقاد لاندې شوی هغه کې د وزیر او هغه نبی رسول الله صلی الله چې وزرا به د انصارونه نه د انصارونه به انصارونه به دا قریشي وي فان اكون وزيرا خيرا من اكون اميرا ما ته د وزیر په حیث باندې کې ډیر غوړې دي نه چې امیر شمه فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك خلق قسم وکړو چې په الله قسم ترڅو چې مدرسره بیعت نه وکړي هیڅ نه کوو نو علی رضی الله عنه ویل ففي المسجد بیا به جمعات ته ځو دا بیعت به جمعات کې کیږي فان بیعتي لا تكون خفيه ولا تكون الا عن رضا المسلمين سوې ښه چې بیعت په پټه نه یا او د مسلمانانو پر رضا سبا په جمعات کې به چې مسلمانان زما هي بیعت باندې رضای البته خلیفہ ما چې مسلمانان باندې ناراضای په اذربایجان کې واقع اکثریت د مسلمانانو د عقید مخکې مونږ ویل دي او په دا اکثریت د مسلمانانو رضا ورسره معاویه زلانو اختلاف تفصیلی مونږ بیانو چې هغه څه په خلافت کې اختلاف نه کوم خلافت هغه څه په د عثمان رضی الله عنه د قصاص په حواله سره اختلاف کې په تاخير د بیعت کې اوس اختلاف تفصیلا موږ ذکر کړو فلما دخل دخل المهاجرون والانصار فبايعوه ثم بايعه الناس نو کله چې نوموړی علي رضی الله عنه مسجد ته داخل شو او تشریف یې راوړ دی داخل شو نو انصار او مهاجر راغلل دا دوه قوتونه وکړه په دې پسې نور امت اقتدا کوله د علی رضی الله عنه بیعت اتفاق وو رسو بیا موږ د معاویه رضی الله عنه خبره ذکر کوو څوک به اعتراض کې ذکر کې چې خلاف وو او موږ ذکر کوو دا اعتراض تفصیلا دې پس متصل روان دي د حسن بصری رحمه الله قول نقل کړی دی هواي چې والله ما كانت بيعه علي الا كبيعه ابو بكر وعمر رضی الله عنهما حسن بصری دنه قسم خوري چې زمانه په الله قسم وي د ابوبکر د علي رضی الله بیعت د سیول کده ابوبکر او د عمر رضی الله عنه په شان د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله د اختلاف وجه چونکه اوس ټیم ختم دی مرنګ باچا هم اشاره کوي نو دا دا دا د معاویه رضی الله عنه د اختلاف رسو ذکر کوي چې دا بیع د خلافت په حواله سره په خلافت هغه هغه جوړو هغه د خلافت دعوه نه کوي دا ویل چې دا خلافت اهل نه دی دا ویل دا خلافت اهل هم دی سره خپل خلافت دعوه هم نه کومه او نه د چا سره بیعت کړي او نه د هغه مرګرو د سره خلافت بیعت کړي په یو موضوع کې د عثمان رضی الله عنه د قاتلینو په حواله سره د قصاص موضوع کې تاخير د بیعت کړي سبحانك اللهم وبحمدك اتوب الیک بسم الله الرحمن الرحیم مخکې زلجبا کب د مولانا ابو سعید صاحب نه سوالات کړو نو پاغي کې دوه سوالات چې ډیر ضروری دي داغه جواب په ابو سعید برسه باندې باقی دي یو دا چې د القاعدې او د تحریک طالبان یا د امارت اسلامي چې دا کوم جهاد روان دی شهادتونه مخې ته راځي نو د دې باره کې زمونږ یو ملګری عمر هغه فیسبوک استعمالی او خو په زور شور سره دا خبرې کوي او قاری صاحب په د عدناني صاحب قول مو چې هغه د دې ټولو د ختمولو اعلان کړی دی نو دا جواب نهایت ضروری دی چې د دې موږ ته وضاحت وکړي دا نقطه چینی نه ده دویم ضروری سوال دا دی چې کوم دولس قبیلې چې د مشران نه سونو دا غي سندن ثبوت دا یقیني لکه مونږ غواړو ځکه وجوب په قیل او قال باندې نه ثابتېږي لکه نو د دې جواب نهایت ضروری دی دریم مولانا ابو سید صاحب خبره وکړه چې قاری صاحب په خلافت باندې بیان کوي نو په هغه دا ټول پوهیږي چې هغه بیان برای بیان نه دی او څه فضایل یې ولدي دي ذکر کړي هغه مکمل په دې باندې دلایل او نقشه پیش کړي نو چونکه دا بیان نه دی او چې هغه په دلایلو کې کوم اعتراض او کوم د نیوکه زی نو هغه دی په کار دا چې په ګوته کې چې دې ځای کې نو قصته دا ښه بل ابو سعید مولوی صاحب د ابوبکر رضی الله عنه باره کې وی چې جم جمهور حضور شرط نه دی او بیا وی چې جميع اهل البلد دا ټکی بار بار وی کنه نو د کې سوال دا دی چې جبه النصره چې دا نو دا اهل البلد دی اغه ځای کې واقع خلق دی دا غي وسره بیعت نه دی دویم دا چې دا کم دې طرف ته دا خبرې رالی نو دا ټولې د نیټ په ذریعہ باندې دي د نیټ په باره کې زما خپل دغه دا دی د قرآن مجید آیات دی اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا نیټ د خط غونده کې حیثیت نه لري د ټلیفون برای راست حیثیت نه لري بلکې د نیټ معامله چې دا نو دا مکمل لکه دسې ده چې و اسمهما اکبر من نفعهما کوم نقصانات یې چې دي په امت مسلمه کې کوم زهر خوری نو یقیني چې دا د هغې د فایدې نه څه دي دا ډېر سیوا دي نو د نیټ په باره کې ته زه شرعي معلومات غواړم چې دې باندې کوم آیاتونه دي کوم حدیثونه دي او دا د دلیل کوم دغه دی لکه قسم دی دا باید چې د دې وضاحت وشي او دریم دا چې ابو سعید موري صاحب چې کوم د چند کسانو خبرې له زور ورکړی دی او بیا وایي چې چا دوه یاد کړي او چا درې او چا لس نو دا د قیل قول چې دی علما پې پوهېږي دا ټول ضعف ته اشاره ده چې دا اقوال ضعیف اقوال دي نو په قیل باندې وجوب نه ثابتېږي د دې په کار دا ده چې صحیح ټوس دلایل د قران او د سنت نه پیش کړی شي او بل دا ده چې الفقه الاسلامي لیکلي چې تهدید په دې خلافت د خلیفه په انعقاد کې چې دا کوم تهدید دوه او درې لکه دا چند کسان نو هغه دا وایي چې دا په دې مسله کې تعصب دی تعصب دی او دا نه دی پکار بلکې دا د ټولو مسلمانانو دا خلیفه چې دی دا د ټولو مسلمانانو نائب دی دا د دې ټولو ذمہواري او حقوق په سر باندې لینو په دې کې رضا د جميع المسلمین چې ده د اکثر مسلمانانو دا شرط ده بله خبره چې ابو سعید مری صاحب په قول کې بار بار تناقض دی کله وای چې دغه بغدادي صاحب خلیفہ دی دغه د فار دلایل وای بیا چې ته موږ ته پوس کو د باغی د حکم متعلق نو چې خلافت ثابت شي نو بیا به موږ څه کوو لکه د باغي حکم بیانو نو زما سوال دا دی چې پیل حال په دغه لکه دغه نشته دی دا عقیده نشته دی چې واقعي دا څه دی واجب دی لکه ځکه واجب دا یقیني او قطعي امر دی او قطعي عقیده او یقین غواړي والسلام مولوی صاحب محترم تاسو نه گزارش د څه دی کنه چې د نور دلایلو وخت نشته دی دا خلک په پاو کم باندې یا په پوره باندې مونږ کوي موږ به یو پاو مخ یو ان شاء الله خوري کوي البته کو در سوالونو یا تنقیدونو ته جوابونه کینو او د قبوس یو مجلس به برخاست کو به به دې طرف هم یو کس من ته پرې دی او دې طرف هم یو کس پرې هغه ته موږ زم وکيو او سبا به ان شاء الله وختي مجلس شروع کیږي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ملنګ بچا دا یو خبره چې مثلا باغی باغی دا خبره یادای که په دې خبره زمنګ ذهن نه وی خلاص چې مثلا دا خلیفۃ المسلمین نه دی دا دومره باس موږ په څه کوو خدای یقیني خبره ده چې د هر طرف نه دې ته اشاره ورکول کیږي د دې لپاره چې په مجلس کې د یو غړون جوړ شي چې مثلا ته مثلا دا ویل شي چې تاسو باغیان وي او مسله چې نه یو طرف ته بشته دا مجلس ګډ وډ شي نو دې خبرو ته لږ سوچ او فکر پکار دی، تاسو زمونږ عقیدې نه خبر یوئ چې زمونږ څه عقیده ده چې زه خلیفة المسلمین نه منم زه ستاسو نن دا بحث چې دی نو په څه کوم؟ دې خبرې ته چې دی نو سوچ پکار دی او دې خبرې ته فکر پکار دی او که تاسو یو سوچ او فکر دا مجلس ګډوډ کول غواړئ نو بیا د خبره ده چې دا مجلس هم په دې ځمانه سر ته بس رسیږي هر سړی بس هغه څو کم ملګری دې طرف ته عقیده پای دغه دې طرف ته پاتې شي موږ چې دې بل طرف ته پاتې په دغه یو طریقه وکړي او که چېرې دا به ان شاء الله دا غن روسته به بس مونږ به ان شاء الله به مثلا ته مثلا دا به ثابت ثابت کو چې باغیان څوک دي او څوک چې د خلافت نه مني د دې خبرو ته کلک صبر وشي او کلک سوچ وکړي شي که مجلس د دین اخوا نور نه کې ان شاء الله وسه ته جنه زکم چې باغیان څوک دي خو دې کې لږ سوچ پکار دی لږ فکر پکار دی قلم قدم قسم وې دا ډېر په احتیاط باندې چتول چې دا پکار دی دویمه خبره ده چې نیټه او جبهه النصره دا پلانې کنه نو چې ته په نیټه اعتبار نه کین ته د جبهه النصره خبر څنګه رااله چې مثلا ته مثلا هغه سم موافق نه دي هلته تا خو څوک لګلی او نه ستاسو هغه نه څوک رااله دلته دا خو تا یا په نیټ باندې اوریدلی یا په ریډیو اوریدلی نو وای ستا به اجر ورکې او زما ده نه ورکې دریم دا چې قبایل نو دا شرط نه دی چې حل الحل ولقد دی هر څوک پیژني او هر څوک دی چې نه حل الحل ولقد دی په دنیا کې ما ته ته عبارتونه ویل چې ما ته دا غنه لريو آل د چې نقاد اهل الحل ولقد وکړو پاکه علما او رؤسا مشران موجود زما ستاسو باندې صرف تابعداري ده په ما او تا باندې چې دی نو لازم دی تابعداري که ستاسو داسې یو ثبوت در سره وي چې په دغه اهل الحل والعقد کې ځنې داسې خلک ناس او قبایل چې مثلا یا مرتد وو یا پلانه یا پلانه انقاد نه ده شوی ان شاء الله زه به تعالی به دغه جواب درکم چې مثلا ته مثلا دا داسې نه و دا چې نه هغه داسې زما او ستا حق دغه تابعداري ده دا وسم زورم لګولې چې مثلا دا کم دغه منګه کو ما آلته چې انقاد وشو زما او ستا باندې صرف لازمي ده چې هغه تابعداري لازم ده بل لا چې ګوره قیل نو په قیل باندې کته دا وای چې په قیل دا اشاره ده ضعف ده نو ذخیره د لیکلي دی ذخیره فقیل لابد من جمهور اهل الحل والعقد د جمهور اهل الحل والعقد مذهب په قیل ذکر کوي نستاو دا مذهب خو به بالکل کمزور شي ځکه چې ستا دا عقیده چې په قیل سره مذهب دا کم کمزوری دی نو پس دی قیل نه وای ځا قیل لهم امنو کمان دیس کوم ته بس چې قیل دلته ذکر شوی دا بس کمزورتیا ته اشاره ده حکوشیم نو ستا مبدا د جمهور اهل حق ستا دا دعوه دای په قیل سره ذکر کوي په قیل لابد من جمهور اهل الحل والعقد نو ګوره کمزور مذهب دی نیولې ده په هغه باندې اقاد د امام یا دغه چې بوتلان د امام دا پینې کیږي چې ستا خپل خبره خپل داوا دي دغه صحیح صحیح شو صلی الله علیه وسلم یو من غوښ شي به د وین ما پیر ورو لکه نه یو منټ کې نه لګا ور خبره کو سړی په پویږي نو پورا را غونډه شوې ده خبره تر رسیدلې ده چې اکثر یا جمهور اهل الحل والعقد با امیر او خلیفہ ټاکی څوک په دې دلایل وای او څوک وای نه دغه ولا شرط نه لري خبره دغه دې تر رسیدلې ده څوک په دې دلایل وای چې مثال کې دغه علاقې خلک راځم شي دومره کسان ته ضرورت نشته تعداد ته ضرورت نشته جماعت ته ضرورت نشته او څوک دغه لپاره جمهور دلایل وای خبره راغونډه شوې ده په تو تو مې مې کې زما نه متعلق وای دا سي تو تو له مې مې له اعتراض او اعتراض او اعتراض دې کې سونه کې نه غري شي ما ته اعتراض جزاک الله مو وا تم یو طرف دی کیسه ده سره چې تو تو مې کې قسم ورانه وي نن غري شي د الله له حاضر ساتي خسته مجلس شو والله لازم دی علماء کرامو قاری شعیب او ابو سعید موري صاحب چې په کوم انداز گفتگو وکړه او خبرې وکړې نو دا ډېر قابل دره شک دي چې افسوس دی چې الله یې چاته دسی نصیب کړي خسته دلایل ویل نور خملګری د دې موري صاحب خواته ناس دی او خدي ولې کې ودلته ورکه او دې طرف تم ناس دی خمر سران ولا ما دی لیکي دلایل دی ورکي کو دغه نه دا موري چې چاته کمزورې کاری داری کینی او بل درا پاتې شل منټه خبره کوي او ګدا موري چې چاته کمزورې کاری داری کینی او بل درا پاتې شل منټه خبره کوي خو خبره تعالی والا کوي مو نن په دې ځای باندې اکتفا وشوه د الله د رضا لپاره نفس سره وګرځوي په نفس خپه کېدوي غلط پروپاګاندا غلط تبلیغات مکوې ثواب ان شاء الله بل مجلس منعقد کیږي دې طرف واستوبان او دې طرف یاسر یسیب موږ ته پاتې شي انتظامیه به والا به ځای وټاکي او ټیم به متکي ټیم به سبا ان شاء الله و بجي مجلس منعقد کیږي او د نفس او د خواهش په تابعداري پسې نه ځو علما وایي کنه نفسک مطیه فرکبها د نفس مثال د اسو د خر دی وروخیجه والا رکبت کا کو دغه نه د نفس په ما او ته وسوريږي والله ګوره دا ټوله مسله نه تار پتار کوي دا شی مو ورځوي دا شی مخ خرابوي ټیک ده چې موږ د علماو په مجلسونو کې نهستو پات شوي د قرآن او د حدیث په مجلس کې هم تربیت نه شوی دی خو وایي ګوګړې هم نه ساتي نو کچې خو مې اورېدلي که نه خبره راغونډېدو ته انشاءالله را روانه ده والله بیا پکې ستا انداز راغونډه کړي که پر یو طرف راغونډه شوم په دلیل راغونډه شو انشاءالله او که پر بل طرف راغونډه شوم په دلیل راغونډه شو خو خبره راغونډوي انشاءالله او دغه حاکمینو له بیا د الله د رضا لپاره قرآن قسم او طلاق ورکوو چې کوم دلیل پوره او مضبوطي په حق پسې لاړ شي او ټول ملګري به موږ د الله په دربار کې دا وعده کوو چې په کوم دلیل قوي پاک دلیل پسې بزو صحیح ده ان شاء الله دغه وخت پورې مجلس کې پروپاګاندا مګوي د یو بل خلاف غلط نسبتونه مګوي غلط القابات مګوي غلط نمونه مګوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اختلاف بدګنی وری نبی علیہ السلام هي الحالقه د خرون کې صحابه ته د اختلاف سر نه خري دا ایمان خري ولی زما بل فرض د زباح قاری صاحب څخه اختلاف راغی د د خکار بم ماته بد کاری او د بد کار بم ماته بد کاری او دی بل ترته مې تحقیق قاری صاحب څخه اتفاق راغی د د خکار بم راته سم کاری وران کار بم راته راته سم کاری دغه تعصب دغه ډاله بازی او نور د مشرانو علماو زولیا ولې شکریا د جانبین ادا کوم چې په خسته انداز باندې مجلس وکړو او زمونږ ګناګارو د نظم ولای خیال وساتو صالح جرګي رب العالمین دې دوانو طرف ډیر اجر ورکړي